سورہ ملک دا مکی صورت دی سورہ ملک مکی صورت دی دا پورا صورت مکی دی دا دیش آیاتونه دي دا چې د سورې تور نه پس نازل شوی دی سورې حاقې نه مخکې نازل شوی دی په حالت جمعي کې وشپې تم نمبر صورت د قران کریم دی حالت نزولی کی ستتر نمبر دی واوی آیت ستتر نمبر سورت قرآن دی ما قبل سره ربط سره په دې وجہ چې په تیر صورت کې وحدانیت د باری تعالی او نو په دې صورت هم آغاز د توحید نو شو چې تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی بیده الملک دا یو ربش دویم ربش اغا فما قبل کې بیان د نیکو خلقو او د بدبختو د نیکانو او د بدبختو خلکو او په دې راتلونکي صورت کې بیان د انجام راغی دی د ټولو انجام دغه ته ما قبل کې حقوق د رسالت او په دې صورت کې بیان د حقوق د توحید دی او بیان د وعید د پدوارو کې د دوارو د وعید بیان دی موضوع د صورت چې د هغه دا ده چې الله وې زما عهد پوره کړي یو کو بیا دغه چې زما ملک ملک دایمي دی همیشه به زه یم بل څوک بني خلاصه رومبه رکو سره چې الله مالک الملک دی دغه چې هغه خالق دی او خالق چې وی نو دې نیوی مگر مالک چا چې د بے پروايي اختیار کا هغه د پاروا سجن الهي قید خانه د الله تعالی چا چې فرمان برداري وکړه هغه له داخلي دلوي په کور د ضیافت هغه کې چې هغه جنت ته فرمان برداري چې کی جنت ته داخلي نو فرمای تبارک الذی برکت والد غزات بیده الملک چې په قبضه راغی کی بادشاہی دا او هو علی کل شیء قدیر غفار باندې قدرت لرونکی دی الذی خلق الموت والحیات هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ لرا او ژوند لرا یبلوکم ایکم احسن عملا د پاره دې چې امتحان واخلي تاسو چې ایکم عملا تاسو کې تاسو به کم یو پر احسن و یخلص عملا چې عمل کی او هو العزیز الحق او هو العزیز الغفور او هغه زور اور دی او بخون کې دی الذي خلق سبع سماوات طباقا هغه ذات چې پیدا کړی دی واسمان نه طباقا لاندې باندې ما ترا فی خلق الرحمن لوینی په پیدا وخت خدای کې من تفاوت اس خلل فرجع البصر ترى من فطور رب انا زینا السماء الدنيا ولقد زینا السماء الدنيا او په تحقیق سره موږ د تکړه دې آسمان دنیا لرا بمصابيح پس سره مصابيح سره راډونو سره راډونو چراغونه وجعلناها رجوما انو دا ذکرم شو چې الله قران کریم کې دا ذکر کوي چې دا توری دا مې څه لپاره پیدا کړی وجه دوه پوری دی الله یو دا چې دا دغه اسمان په مزین بلکی کنه تاسو چې دا پروګرام مروګرام بلکونه بلکی کنه اج بلکی نو راځي خپل دا چې الله تعالی اسمان د تکول د پاره دا چراغونه پیدا کړی د پاره دا کسانو چې کفر کړي دي انکار کړي د خپل پروردگار عذاب جهنم عذاب جهنم دی وبیت المصیر او ډیر بد دی ورتلو دی اذا الکوفیا سمعوا لها شهیقا کله چې واجول شي دی په دغه ور کې سمعوا لها شهیقا او بری دی دا غي د پاره شهیقا چې په ور کې واچي نو تاسو خیال کړئ دا کله کله ور چې ډیر کیږي دا چې आवाज هم دی کوي بد آواز دی چې سو سو آواز پکې راځي دا تیز اور چې چرته ولګي تنور باندې چې کله تیز اور لګي دې بل شان آوازونه کوي نو هغه یاد دی نو فرمایي شهیقا نو هغه کې وتا سورې بد آواز و وهي تفور شهیقا وهي تفور او غبا جوشی تپوس کوي چې نه خزنه دوها د هغه داروغه چې کوم ولاړی په جهنم دې چې دن نور شي هغه ورته توي علم یاتکم نذیر ولې تاسو یې راون کې نو درغله چا یې رو لینا قالو بلا دی ورته وی چې ولې نه قد جانا نذیر پتا کې سر راغلو ملې راون کې ها فکذبنا وقلنا موږ هغه دروژن کړو موږ ورته وی ما نزل الله من شيء الله څه شي نه نازل کړی ته ځان نه وای ان انتم الا في ضلال مبين ان انتم الا في ضلال كبير پتا کی ترنه تاسو مگر په لوی گمراهی کې پراتی الا يعلم من خلق الا خبردار يعلم من خلق دې جنې چې ته پیدا کړی او اللطيف الخبير هغه الله چې دې هغه باریک بین دې خبردار دې هو الذي جعل لكم الارض دې ما قبل تر تر بته هو الذي جعل لكم الارض ګرځولې تاسو د پارا زمکا ما قبل سره رب دالې چې برم د الله د توحید ذکر برم د الله تعالی د وحدانیت ذکر چې که پتی دی وای او که پروي وای والله پیږي که پتی دی که پروي خو الله پیږي مخکې د الله د نعمتونو ذکر دی مخکې د الله تعالی د نعمتونو ذکر دی چې هغه ذات دی الله تعالی چې تاسو د پاره مکه تابع کړی دا دومره لوی لوی آسمانونه پیدا کړی دي دغه چې دویم ربط دی چې ما قبل کې بیان د دلایل د توحید په دې کې هم ده بلاته ته ده چې الله تعالی قادر دی په ایجان عذاب راوستو د عذاب باندې او پیدا به ورته کې چاله ډلې او لخر په مقابله د الله تعالی د لخرو الله در باندې کانی نشي ورولې او قوم لوط یې ورول کوي نه ورول تاسو نه وره فتعلمون کیف نذیر زرد چې پوهه بشي تاسو چې څنګه یې يرون کې يرون کې څنګه نو دا فتعلمون کیف نذیر چې دا اصل کې ده فتعلمون کیف انذار نذیر انذار نبی دغه دا دی مضاف کې دغه محذوف دی یعنی کوم چې د فعل معنی ورکړي د فعل معنی چې کوم ورکړي نو هغه محذوف دی نو فرمایي چې د يرول والا ير څنګه و د دې دوه وای دی دا مرغې نه ویني چې د پاسه ګرځي ما یمسکون الا الرحمن دې درا ورځونه نه ویل کړی چا مگر یو رحمان دا مرغې له رحمان دار رواني کدار اپری وتا انسان به ورشي نو انه بكل شيء بصير اپار سن باندې بینا دې ارشي وی پار سن باندې کوی دا اوله دی او کې لفظي د دې جملې نه ما قبل پر ربط چې دغه غدار چې بر الله تعالی د زمکه بیا د اسمان ذکر کړو اوس د فضا ذکر کوي د فضا پزمکه اسمان په میان کې چې کومه فضا دا ذکر کوي د پاره دې چې طرف ته هم توجه له دوی آسمان ته وګورئ څومره لوی پیدا کړی زمکه ته وګورئ یو یو څه تعارف کوي او څور پتی الله تعالی فرمایي چې دا میان کې کوم فضا ده دې ته وګورئ او د خدای قدرت او د وحدانیت انو اهدا هغه زیات هدایت یافته دی ام یمشي سویا یا چې کوم سړی نه ګرځي علی صراط مستقیم په نه غلار باندې قل تور تو وایا هو الذی دلیل تاسع هو الذی الله غذات دی انشاءکم چې پیدا کړی تاسو دراو جعل لكم السماء والابصار والافئده او ګرځولې تاسو لپاره قوت سماعت او دغه قوت دلیدو سیت وجوه الذین کفروا انو تور شو مکونه دا کتانو تور شو د ډېر غوتی نه تور شو چې کافران دا راوه ولما راوه دې کې دا وو زمير چې ده دا من هذا الوعد نه دا مخکې هذا الوعد دغه نو یقول نو مت هذا الوعد نو په دې وعد کې دا کوم وعده چې د نو دې طرف ته دا د سزا دا کوم وعد چې دې طرف ته دا ضمیر تاویږي فلم ما راو یعنی چې کله ویني دا عذاب چې کله ویني دا غواعت نو دوی ډېر زیات خپشي او دا مخونه د کافرانو چې دین دا با تور شي دا دویم تفسیر دا دی چې کله کفار د بدر په موقع باندې هغه وعده ولې لګل چې بالکل د دې خوا ته مرګ راغی بس توره براتلا د ور وسټ دي ته وغوي ها انو دې په دغه وخت کې وای دا مخونه ډیر زیات ویریدل او چې دا خو بیا مړ شو او یا په دیان شو انور ټولو تختیدل نو راوه راوه نو د ماضی خپل حقیقت باندې محمول دی جبکه با بعضی چیرونه غي وي چې دا ماضی د تحقیق د وقوع لپاره غستې شي نو فلم بار او فلم بار او پدر کله چولی دل ذلفتن دیر نږدې سیاتجو الذین کفروا انو قل تور تو وای یعنی مؤمنان به بچ هو الرحمن هو ورتا چې رحمان چې دې نو فعليه آمنا به موږ ایمان راوړې هغه باندې وعلي توکلنا هغه باندې توکل کو فزتعلمون من هو في ضلال مبين زرد تاسو کوی شي چې څوک دې فقاره گمراهي کې قل تور تو وای راي کوم نس به ما حکم غورا آیا ویني تاسو ان اصبحات جریوی ګرځو ما حکم غورا سبا استا صوبو چکړي نو فمن یاتیکم بماء معین پس څوک دې چې خبر اړی تاسو دا څوک براته کو کی درلا په جاری وبو سرا بسم الله الرحمن